بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نام د خدای چې هغه مهربان او رحیم دی الف لام را او د ځمکې او آسمانونو د ټول استیو څښتن دی او سخته تبا کوونکې سزا ده د هغو حق نمنونکو لپاره چې د دنیا ژوند ته په آخرت باندې ترجیح ورکوي د الله پاک لارې نه خلق منع کوي او غواړي چې دغه لاره د هغو د هیلو سره سمه کږه شي دا خلق په ګمراهۍ کې ډېر لرې تللي دي موږ چې د خپل پیغام رسولو لپاره هر کله کوم پیغمبر لګلې دی هغه ته بو همغه د خپل قوم په زبا پیغام ورکړی دی ترڅو چې هغه په خشان پروخانه توګه هغه په خبره پوکړي بیا چې د الله پاک چاته خوښ شي گمراه کوي او چاته چې خوښ شي سمه لار ورکړي موږ له دینه مخکې موسی علیه السلام و خپل نفانو سره لګلای دی هغه ته هم موږ حکم کړو چې خپل قوم له ترکمن را ناس را وباسه او هغه ته د الهي تاریخ د درس اخیستلې ول پیښو په اورولو سره نصيحت وکړه په دغه پیښو کې د هر هغه چا لپاره سترې نښانې دي چې صبر او شکر کوونکی وي او په یاد ولرئ تاسو رب خبرداري درکړی و چې که تاسو شکر وباسئ نو پر تاسو به الله زیات پیرزینه وکړم او که د نعمت ناشکري وکړئ نو زما سزا ډیره سخته ده مما تدعوننا إليه مريب آیا تاسو ته دغه قومونو حالات نه دي رسېدلي چې له تاسو نه مخکې تیر شوي دي د نوح علیه السلام قوم عادیان سمودیان او د هغو وروسته راتلونکي ډېر قومونه چې د هغو شمېر یوازې الله پاک ته معلوم دی دا غو پیغمبران چې کله غو تل روخانه روخانه خبرو او کاره سرګند نکانو سره راغلل ناغو خپل غوتی په خپل کې ونیولې او وی ویل چې د کوم پیغام سره چې تاسو لګل شوی یاست موږ هغه نه منو او د کوم شي لپاره ته چې تاسو بلنه راکوي دا غل پلوه موږ په صح اندېښنه کې لیدلی یو دا غو پیغمبران وای آیا د خدای پاک په باب شک ده چې دا اسمانونو او ځمکې پیدا کوونکی دی هغه تاسو ته بلنه درکوي تر څو چې تاسو ګناهونه وبخي او تاسو ته ترې ټاکلې نیټې پورې مهلت درکړي هغه جواب ورکړي تاسو نور نه مګر هغه چې انسانان لکه چې موږ یو تاسو غواړي موږ د هغو هستیو له بندګۍ نه منع کړئ چې د هغو بندګي له پلار نیکه راهیسې کیږي ښه نو راوړئ کوم څرګند سند دا غو پیغمبرانو هغه ته ویل فرشتہ سره کې موږ نور سلیو مگر تاسو پکې انسانان او الله پاک کې کله لا خپل بندگان نه په چا باندې غواړي احسان کوي او دا ځکه واکه نه ده کې تاسو کوم سند راوړي او موږ ولې پر الله پاک توکل ونکړو په داس حال کې چې د ژوند په لارو هغه موږ ته لارښوونه کړې ده تاسو چې موږ ته کوم کړاونه رسوي موږ به پر هغو صبر وکړو او توکل کوونکو ته په کار ده چې پر الله پاک باندې توکل وکړي په پای کې منکرانو خپل پیغمبرانو ته ویل چې یا به تاسو بیرته زموږ په دین کې داخلېږئ که نه نو موږ به تاسو له خپل هېواد نه وباسو په دې وخت کې د هغو رب هغو ته وحیه ولېږله چې موږ به دغه ظالمان هلاک کړو ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد او لاغو رسته به تاسې په ځمکه کې مستقلو دا دغه چا مکافا ده چې زما په حضور کې له ځواب ویل نه ویره لري او زما د عذاب د اختار نه داریږي واستفتحوا وقال كل جبار عنيد هغه فیصله غوښته نو دغه سي داغو فیصله وشوه او د حق هر جابر دښمن په مخ وخړله من ورائه جهنم ويسقى من ماء قدير بیا فصل دین او لاندې دا غل پاره دوزخ دی هلته باغته د وینو زو غوندي د سکلو وبور کوي مرګ به له هره پلوه پر هغه خور شي مګر هغه به ونه مري او وړاندې به یو سخت عذاب هغه ته سترګې په لاره وي مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد کوم خلک په خپل رب کافر شوی دي دا غو د عملونو مثال د هغو ایرو په شان کې هغه د طوفاني ورځې بلبوکي الوزوي هغه به د خپل کلو نو هیڅ نیوه و نشي مندلای هم دا انتهایی ورکاوی دی سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيط او دا خلق چې کله ټول یو ځای د الله په وړاندې څرګند شي نو په هغه وخت کې به له دوی نه کسان چې په دنیا کې کمزوري وو هغوی به کسانو ته چې لوی کوله ووایي په دنیا کې موږ ستاسو پیروانو اوس آیا تاسو د الله پاک له عذاب نه زموږ د ژغورلو لپاره څه کولای شئ هغوی به ځواب ورکړي که الله پاک موږ ته د ژغورل کېدو کومه لاره ښودلې وای نو موږ به ارومرو تاسو ته هم ښودلې وای اوس خو بې توپیره ده که موږ سرکټونه او بېګنه وکړو یا صبر په هر حال موږ د ژغورلې څه لاره نشته او کله چې فیصله وکړای شي نو شیطان به وایي حقیقت به الله پاک چې له تاسو سره کومې وعدې کړې دي هغه ټولې رښتینې وي او ما چې څومره وعدې وکړې د هغو نه مې یوه هم پوره نه کړه زما پر تاسو یې څه زور نه و دلته نه زه ستاسو فریاد ته رسېدی شم او نه تاسو زما فریاد ته تحيتهم فيها سلام د دې پر خلاف کوم کسانو چې په دنیا کې ایمان راوړی دی او ښه عملونه کړی دي هغه به په داسې باغونو کې نه وستل شي چې تر هغه لاندې بګیالي بهيږي هلته به هغه د خپل رب په حکم سره د تل لپاره وسیږي او هلته به داغو هر کلی د سلامتیا په مبارکۍ ویلو سره وشي وجعلوا لله أندا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار او د الله پاک یو څه سیالانی وټاکل تر څو چې هغوی دوی د الله له لارې نه بې لارې کړي دوی ته ووایه که د پندونه واخلئ په پای کې ستاسې ورګرځېدل دوزخ ته دي الله پاک خو همدغه دی چې هغه ځمکه او آسمانونه پیدا کړل او له آسمانه یې اوبه وورولې بیا یې د هغو په وسیله تاسو ته دروزی رسولو راز راز بیوی پیدا کړي هغه بیړۍ ستاسو لپاره په کار واچوله چې په سمندر کې د هغه په حکم روانه شي او سیندونه یې ستاسو لپاره په کار واچول وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار هغه لمر او سپوږمۍ ستاسو لپاره په کار واچول چې د قانون تابع چلیږي او شپه او ورځ ستاسو لپاره په کار واچوله هغه ټول هغه څه تاسو ته درکړ چې تاسو یې غوښتل که تاسو وغواړئ چې دا الله پاک نعمتونه وشمېرئ نو شمېرلی نه شئ حقیقت دا ده چې انسان ډیر بې انصافه او ناشکره دی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ یاد کړه وخت چې ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام دعا کړې و چې پروردګاره دا ښار د امن ښار وګرځوه او ما او زما اولاد د بت پرستی نه وساته رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني لي ومن عصاني فإنك غفور رحيم پروردگاره دغو بوتانو زیاتره خلق په گمراهی کې اچولې دي کې دا شي چې دوی زما اولاد هم شي ځکه له دوی نه چې څوک زما په کړنلاره لاړ هغه زما دي او څوک زما پر خلاف کړنلاره غوره کړي نو په یقیني توګه ته بخښونکی مهربان یې پروردګاره دا ما د دې لپاره کړی دي چې دا خلق دلته لمونځ قائم کړي نو ته د خلکو زونه د دوی په تلوسه کړه او ته دوی ته د خوراک لیوی ورکه خای چې دوی شکر ویستون کې شي ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء د هغه خدای جل جلاله شکر دی چې هغه ما ته په دې زوړوالي کې اسماعیل علیه الصلاۃ والسلام او اسحاق علیه الصلاۃ والسلام غوندې ځامن راکړل ای زما پروردګاره ما د لمونځ قایمونکی وګرځوه او زما له اولاد نه هم داسې خلق را پورته کړه چې دا عبادت ادا کړي پروردګاره زما دعا قبول کړه ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب موږ به ستا دعوت ته لبیک وایو او د پیغمبرانو پیروي به وکړو خو دوی ته به په څرګنده توګه ځواب ورکړي چې آیا تاسو هغه خلک نه یې چې د دین مخکې مو په قسمونو خوړلو ویل چې موږ هیڅ کله زوال نه لرو هغه خپل ټول د سیسې په کار واچولې خو دا غو د هر د سیسې خنسا کول الله پاک سره وو که څه هم چې دا غو چلونه داسې قوي و چې غرونه به پرې د ځایه بې ځایه شي فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام نو اے پیغمبره ته هیڅ کله دا ګمان نه کوه چې الله پاک به په کوم وخت کې له خپلو پیغمبرانو سره د کړیو وعدو پر خلاف کار وکړي الله پاک زورور او غچ اخیستونکی دی يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار په هغه ورځ به ته مجرمان وګورې چې په زنجیرونو کې به یې لاسونه پښې کلکې تړلې وي سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار د قیر دامې به یې اغوستې وي او د اور شغلې به دا غو پر مخونو خورېدونکې وي ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب دا به ځکه داسې چې الله پاک هر تنفس کوونکي ته دغه د کړو بدله ورکړي دا الله پاک په حساب کې څه ځند نه راځي او هغوی وپوهیږي چې په حقیقت کې خدای پاک یکی یو دی او څوک چې پوهه لري هغوی متوجه شي